أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب التعظيم الفجر أي وقت بعد طلوع الفجر او قبل ذالک دا ساعت د اذان کم وخت دی سبا ختم نرسو دی ګنا مخکې مخکې شته چونکی ایما سلاسا مالک احمد شافعی دا امام یوسف اتقون دی چې د سار اذان قبل فجر جاي قبل طلوع الفجر خو د کوم ټایم نه د نصف اخر نه د شپې نصف اخر چې دی او په نزد امام ابو حنیفه سفیان ثوری اذان قبل وقت څنګه چې په دې نورو کې نور اوقات کې مکروه ده نه دی صبح کې دغه کومه طبقه چې په اذان قبل الفجر په جواز قائل دي د هغوي د پاره دليل اول دا د ابن عمر روایت دی بلال اذان د شپې کوي فقولو وشربو حتى ينادي المقوم ابن شهاب وکان رجل عمال ينادي داړو سره د اذان نکوي نو مقوم حتی چې ورته ګورې چې از وخته از وخته سبا دې که سبا دې که ولا وکا نو د ابن مکتوم اذان د اعتبار شو د بلال اذان د اعتبار نشو قبل بلال اذان کو قبل الوقت نو اذان قبل الوقت یې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال من کړی او کوم چې روسته وو عقل شد انتها به دا پاره وایا ډیر نا وقفه د یو قتل د بدل او قالبونکما. او کله چې به دا یو خوت او هغه د اذان له اعتبارو نو دې رکان رکان چې وکنو دیو بسې کو چې ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په اذان باندې دا دې رکان رکان دې کوي ها وایا ونعسه چې وا نه مته نعسه د صحابیه ده قد حجت مع النبي صلی الله علیه وسلم او عام خو دا دی چې بلال ينادي بالليل په دې ځای کې ابن مکتوم چې دی يؤذن بالليل او ښکته روایتونو کې شک دی چې بلال یې ویلی که ابن مکتوم معلومیږي چې کله سبقت یو کو کله بل چې صبح صادق فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ها قرنا باعث د تایید چې دا په ځوانۍ کې ادا نه وو چې کله بوډاګان شي کنه نظر یې کمزوري هغه بوډاګان به خپل د خپل واس خوشي منګولان جماعت کې مو بوډا دی دا بد حال جوړ کې بني ما خان ته خپل ته بوډا سکے ها او دې ځنې علاقو کې دا بوډاګان چې دا په دې اذان باندې جګړه کوي بلکې ما خبره کړو دا غو ماجن زه د تاجي ناظم صاحب لیکلی بل چا ته اذان ویل امام ته اذان وغه ویل بیا راغلی په معراج کې پروته وي په زمانه دې باندې تمخ کې شو دي کنه تا ما دا اذان ولې نه بلال هم شو نظر کم شو چې شکی به شو په اذان باندې چا اول ته نظر کوم کوم دور شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د بلال د سیو مزانونه وایي د دې اذان اعتبار نشته ابن مکتوم د تسلی والا هغه خلک هاته چې بل چا ویلې چې سبا دې سبا یا مکمل لوند دا مکمل نور خو نظر حق شو یو دای یو تر بل تر تکته چې څوک نه پزان کې وای ها او کوي کنا فنکان ذالک کذالک فقط بطلا مان الذي ذهب اليه ابو يوسف او سنور اي مسله سم دي چې غني اذان قبل وقت قبل نو او په خطيبان دي نه خبره او هغه باندې طلوع الفجر دي ها او چې دای موضوع د اذان نه د ملي اذان ولې او چې د ملي خو د دې وجنه چې د اذان زه دا وخت مستنه دی دیو ها اے د لوی خلکو د خبرې قدر کوو خو دا دیم به وایي که حتی تعجین د ابن مکتوم ولې ذکر کوي هغه اذان خو د بی پی دی اذان دیم ولې ذکر البته که چېرې تاسو په دې په دې د سی په باب وځي چې اذان مرتين شي یو قبل الوقت او بعد الوقت لا تكون اشتره او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په وار باندې دا ونه اذان کلا اذان شو بنا بر حق پر دې دا ځان یا پښتخوا بنا یا دا اذان چې دا اعلام د وخت صلات نه دی بلکې دا اعلام او اوقات د شی اخر دی لکه اوس یو کیږي یا یې سنوال کیږي یا له فکر دا په بل شوانه اما اعلام د وخت چې دی هغه په وخت پکار دی څوک چې اعلام د وخت به وخت کوي هغه خو خلق په تعنت کې نو هاخوا صدر صاحب جماعت و په هغه کې زه مېلمه وم او صدیق الله میر صاحب هم و. جبین به ټوله شپه راته او اذان به یې ویو او بیا به یې ور بېرته کړی او صدیق الله میر صاحب ورته کنځلې کولې، طالب و. اخر کې هغه په وخت باندې چې صدر صاحب پخپله راغی، سپین ږیری موږ له خوسته راووتو. بس دغه مسله ده ورا د شی مازان تحمد جوړیږي په نور کې نه کې سال کې نه کې یو پټي مازان دی غوړي چې نه به سنت پاتې کیږي او زموږ د ماجګر نو تقریبا موږ بیا ځان کو نو د جماعت چې ماجګر چې ځان نه دی او شي سعودي دی والا کار مو ته نه وایا او مونږه رسو کولو مونږ مکه ته روان وو او صاد وی چې د سید سنت رسول الله خلاف وکړو لو کان نایمن کان خیر له دې لپاره خو نو عبدالله ابن زید خفه شو چې لیدلی ما و او وکه به بلال زما اذان ولې بلال وکړو ځنې واړه مهم دې شخص کې خاص خوب کې لیدلی ما یو ما به کړی رسول الله اسلام دا د تیبی خاطر د پاره امر تو کو فاقام انا غی قامت کو چې خیر دی اذان کې نسبت ته وګورو نو دا د څه نسبت نه دی چې په دې کې دی وحدت ذهني شي چې چا اذان ویلي نه هغه د اقامت کې د څه نه دی بلکې د دې د څه نسبت ته لکه د امامت او د اذان اذان یې وی امامت بس بلکې اذان او اقامت داسې مناسبت لري لکه څنګه چې مناسبت دی د امامت او د اذان امام نه جوړي او دغه شانتي خطبه او د صلات جمعه فقط دا چې یو خطبه وي هم هغه صلات جمعه وزن کل واحد ما بعد محتمل دا هم احتمال دی چې اذان اقامت کذالک دام د شی لا يفعل الا واحد خدا می احتمال دی کنا کشین متفرقین فلا باس بین تولى كل واحد منها رجلا اذان اختیارات او چلی د اقامت بن فنظرنا فی ذلک من سوچ کو فراینا صلات من ذا جواب من چې دین مخ کیږي من الدعاء الیه بلا ان مخ کیږي لکه خلق را بلل دی فازان باندې من الاقامته لها هذا فی سائر الصلوات په عام منځونه کې هم مخکې اذان اقامت وي من تعجب معلومه ده چې مخکې دین خلوا لا بد منها دیمون مدازان بیر خطبه چه خطبه نبیون نکی وقال ما صلی الجماع بغیر خطبتین فصلاتو باطلون حتی تکون الخطبه حتی چه خطبه راشی نو الا رمز کیږي قد تقدم صلات ورائن امام تا معلوم دی امام لا يا لا يصحب هو مستحب نه دی ان يكون غير الخطيب دا لا يجب عند دا لا يا لا يعجب دا يا لا يصحب چا امام دی غیر خطیب شي بلکې چا چې خطبه ویل هم غري د جمعې امامت هم کی ځکه هر یو د بل ته لازم دی نو چې خزما چا ویلي نو مونږ ما وکړي اگر چې واجب نه دی او لازم ابو حقا خونه فما کارنا بودا هر کله چې لا بودا د دین الله میان بغي ان یکون القائم بهما چې احتمال دې دی او دې د جمعې کې نه رجالو احرا ومن کې دلته ګورو نو دلته د اقامت نسبت اذان ته د سند دې لکه د صلات جمعه او خطبه ته کم نسبت دې لکه صلات بلکه د اقامت نسبت اذان ته څه دی لکه عام امامت اذان ته څه دی عام امامت یو کولی شان بل کولی شي مونږ ته معلوم دی اقامت جعلت من ازواج الصلاه اذان واجمع الله با ثانیه تولاها چې دا ځان اختیارات څه دی امام مؤذن امام بنوي